د انسان حال دا دی چې کله په د باندې سخت وخت راشي نو په ولاړه او په ناستا او په ملاستا مونږ ته आवाज کوي خو چې کله تری مونږ مصیبت لري کړو نو داسې بے پروا تیریږي لکه چې د خپل خراب وخت کې اډو مونږ ته आवाज نه وکړي د غشان د حد نه د اوریدونکو خلکو د پاره دا غوي عملونه خسته کړې شوې دي